باب قال لامراته انت علي حرام قال الحسن نيته وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام الى آخره دا یو سړی چې سوده توي کنه چې انت علی حرام اې دې څه حکم دا په دې شکه سي دې ائمه اختلاف تا کنه امیر د احناف مذهب دادا کنه چې کچره نیات یې کړوي دې دینا بس چې د تشی نیات یې کړوي اغه نیات ته د چې دا صحیح ده که انت علی حرام ادینا د زهار نیت کړوی زهار دا او که ادینا د اعلان یت کړوی اعلادو که ادینا د یو تلو که بیان نیت کړوی یو تلا که بیان دا که درې تلو کې نیت ځنه کړوی درې تلو کې نه دی او که دوی تلو کې نیت کړوی بیا دوی تلو کې نیت نو صحیح کړي بیا یو طلاق تدا سوچ مې دا کنه او که چیرې بیا داسوي چې د درې تلو کې نیت کړوی دا بیا درې تلو کې نه دی او کچره لوړی نیات نوی کړه کنه د نخلیه مثلا دوی چې انت علی حرامن او نیات یې نه دا کړه به یو متقدمین احناف دی یو متأخرین احناف دی متقدمین احناف را دادو چې داغه ایلادو کنه ایلادو او د متأخرین احناف را دادو چې دا یو طلاق بیان ده او فقه حنفی شه د متأخرین په قول باندې فتوا دو کنه چه نیات که نوی دا غاز شده توی چه انت علی حرامون دا یو طلاق بیان ویراولو کنا دا دا احناف دا مذهب دا کنا بارحال احناف دا سوی چه بدیش دیغه مڑا نیات معتبر دا کده ده زهار نیتی زهار دا کده ایلان نیتی وی ایلادو کده یو طلاق بیان نیتی وی یو طلاق بیان دا کده دره طلاقی نیتی وی دره طلاقی ندی خوی دوی نیت نصحی کشت او کنیات کې لوړ وینا یا د متأخرین د هغه قول مطابق مفتبهی قول مطابق د بیا طلاق بیان ده ٹھیک شو بهر حل احناف په نزدیکی ونه په دې شنیات معتبر ده او د امام شفیع صاحب رحمه الله د هغه چې کیمدا کنه مذهب دادا چې کچره مثلا نیات یې وی کنه شه نیات یې بیا خو چې سلام نه نیات یې هغه د نیات مطابق چې کوم ده کنه حکم په مرتب کوي چې سلام نه نیات یې وی کده زهار وی کده الاوی کای وتلو کوي کدرې تلو کوي کنه او کا نیات یې نه وی بیا په دغه وخت شه امام شفیع سه بیا یې چې طلاق بیان نه ده بلکې دا یمین ده کفاره په باندې لازمې دي کفاره د یمین تعلق نه ورسې شه دا کفاره د یمین په باندې لازمې شي ٹھیک شو امام شفیع صاحب داسوی او امام احمد ابن حنبل صاحب آداس وی چه کچر مثلا نیات یوی خو ٹیک تو کنیات یا نوی کنا یا پا دیغ وقت دا زهار دا کنا زهار یا بلی دای کنا بارحال دا خیده قدره آئی مردا کول شو امام مالک صاحب رحمه الله وی ای کنا چه یا مدخل به حاشده تا دا سویلی یا غیر مدخل به حاشده تا ویلی وی کچره مکل به حاصل ده تا ویلی وی داسا چه انت علی حرامون کنیات یوی کنیات ینوی دری تلوکینا پا بنده واقعا کیلی کنا خو چه مدخل به حاصل ویلی او که غیر مدخل به حاصل چه کم لکنا ویلی وی کنا غیر مدخل به حاصل بیا دا چه کم لکنا یو طلاق تا کنا یو طلاق بیان ده پا دیش بیا نیات نو ده معتبر یو طلاق تا دا کنا شا او غیر مدخل به حاصل یو سر پر دی گرزیدی کنا شا دا ویو طلاق خیر غیر مدخول به پریر ده بشه مدخول به ها پیش دایوی چه نیت نده معتبارا یعنی بلکه دری تلوکینا ورسی چه ده تشی نیت کلوی دری تلوکینا جکیم ده ورسی امام مالک صاحب داسوی سوچ میں دا کنا اچھا جی من قال لامرأته انت علی حرام قال الحسن نیته دا اثر یې چې کیم ده که نه اول راوړلو ظاهر د احمد میری چې د پر د کی بندا د غاد حسن بصری صاحب کول چې د مختار ده کنه چې په دې شی نیت لره اعتبار ده کنه نیت لره په دې شی اعتبار ده لکه احناف ادا سی کنه چې نیت په دې شی معتبر ده شوافی ادا سی چې نیت کې کیم ده کنه په دې شی معتبر ده شا وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق داغا چه ویئی کنا دا سلسل امام ملک سیما چه کم کولا اغد پرا دلیل بیانوی کنا شا امام مالک صاحب رحمه الله دی هغه کول دا چې په دې شنیات لره اعتبار نشته او مدخل به حاصل ده چې وی کان یاد کې وی کان یاد کې نه وی درې تلو کینه په دې شوا کې اکیږي ویلې وجه دا ده چې سره ته چې سره درې تلو کینه ورکو اې دې درې تلو کې اثر څه شي ده حرمت کنه چې درې تلو کینه ورکه ده شدا در باندې حرام شي کنه شا حرام شي در باندې ده شدا څه پرې مثلا چې بل مړ سره نکاح نه وی کړه یا حرام ده در باندې ده شدا کنه شا سوچ مې ورتي کنه بیا درې تلو کې اثر چې دا حرمت تا بیا دا درې تلو کې نه دې ته مؤثر ویل شي او دا حرمت دې ته اثر ویل شي کنه بیا لکه په دې درې تلو کې سره حرمت ازري می امام مالک صاحب داسوي دا رنګه په دې حرمت سره درې تلو کې راځي می کنه صاحب نو بیا دې چې دا وایي چې دا جام په علیه حرامن حرامن چه اذا طلق ثلاثا سواتی چه طلوق ورکو میڑا شده تا دری فقد حرمت علیه دا یعنی حرم شده کمانی کنشو با حرم ادری طلوقی اثر داده چه حرمت رو ولی فسموه حراما بالطلاق والفراق بیا نامولی ده دیگه اهل علم هو ده اینه داغا چه کم ده کنه دا شده ده مطلقه ده دره تلو کسنو کنه ده ده اینه مولی ده او یوا شزا دو کانا شا شزا من کو حاتی وی کانا حلولا دو کانا دو حلولا تو عام یا حلول دا دوا سر حلول دی کانا شا خو شزا تا مثلا چه سرائی شزا پا زون مل حروما کو دا سو دوی چه انت علی حرامون پا دی سر دا شزا حرومی جی پا دو بنده دری تلو کینا وی سیدا حروما گرده دی پا دو بنده کانا او کچره و سری دا سو چه حاضر تامو حرامون علیه او کچره مثلا اطعام متعلق دا سوال چې هاذ طعام علی حرام لا مؤثر نه ده دې دې وجه نه طعام حرام په دبن نه ګرځي دي کنه شه باندې په طعام شه او په دې غشدا شه په دې شه فرق تا کنه وليس هذا ولد دغه تحریم کله دی پشان دی هغه تحریم یحرم طعام لك سرای چې حرام کو بزون باندې طعام قرآن شریف دا تعبیر کرا چه لا تحل له کنا و دا آدم حل کنا دی چانا دو بی حرمت ندو دا اینه بدره تا لو کسر دا شده حرم و بلا کنه و بلا حرم کنا وقال الليس عن نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليس ابن خبره ده نافع را نقل کړی ده نافع سه ویلي چې واعظ ابن عمر صاحب اذا سئل عمن طلق ثلاثا سوات چې دنه پښتنه وکړه شو رسول مبارک مو ته امر کړل به حالا په دغه چې کیم ده کنه رجوع باندې په یو تعلو کې شي یا په دوی تعلو کې شي رسول مبارک چې کیم ده کنه مو ته امر کړل دا که یو یا دوه تعلو کې نه دی ورو حق دی رجوع ته ده پر چې کیم ده کنه وو او ایسا فین طلقها ثلاثا کچره تعلو کې نه ورکل سړی د شی تدری حرمت دا بیا حرمه شو په دبنده حتا تن کې حزو جن غیره یعنی درې تعلقې د وجه نه حرمت سره دی دا ټول لکه مثلا ا دې دلایل بیانوي چې درې تعلقې اثر چې د حرمت د درې تعلقې نه مؤثر دی او حرمت د اثر ده یا کله د مؤثر ذکر شي حرمت په دې سره مراد شي اثر او کله د اثر ذکر شي چې د حرمت په دې سره درې تعلقې نه مراد شي کنه امام مالک صاحب په دې سره چې کیم ده کنه دلیل نصیب هر حاله خو می وی چې دا دلیل نه ول دا ځکه نه دی صحیح کنه چه کسا دا حرمت سدا دا عام دا کنشا حرمت مدره تلو که سرار دیوی حرمت دا چه کم دا کنا په یو طلاق بیان سرار دی می یو طلاق بیان ورکه د شدا یانه در باندې حرامه د چنو نه کاحت نه یو سره کړه کنه لکه بدرې ته لکه سره یانه حرامه د چې بل مر سره نکاح نه وکړه دا یو طلاق بیان چې ورکه یانه در باندې حرامه د تر سه پره چنو نه کاحت نه یو سره کړه دا خو یو طلاق رجی چې ورکه یا دوا طلاق رجی چې ورکه عدد کې تیر شي بیا در باندې حرام ده سه پر چې نو نکاح ته نه ور سره کړه کړه شه سوچ مې لگا دا راګه مثلا نه زهاد کې د شذ نه او کې بده سره حرام ګرځېدي کنه حرام ګرځېدي در سه پر چې کفاره نه ور کړی کنه شه بده سره حرام ګرځېدي دایره حرمت خالی پدری تلو کې سره نر دی می پدری تلو کې سره دی می په یو تلا کې بیان سره دی می په یو یا په دوه تلا کې رجی چې عدد کې تیر شي بده سره دی می و دارنگ پا زهار قرار دی بی یعنی دا حرمت دا دا سے اثر دا چه عام دا و ادری تلو کنا خاص تی کانا شا سوچ میں دا کانا آ خاص تی بیا لکا مثلا وجود د عام تیر دریمی دی وجود د عام سره وجود د خاص نه ضروری که ضروری ده حیوان که موجود دی د سره خامخه وجود د انسان ضروری ده نه ضروری دی سره کله کله حیوان وی انسان نه وی حیوان د حمار په ځمن شوی کنه شه زوج نه کنه حیوان د فرس په ځمن شوی کنه شه حیوان وی انسان نوی کنه شا دا بیان دی علی حرام دا وی دری تلو کینا دا نوی کنه شا سوچ می دا کنه زکا جا حرمت خاما خدری تلو کسر اللہ تعالی خونه دا کنه شا جا خلیص پدری تلو که بزیمه چر دیمی بل چر تنر دیمی مساوی خونه دا دی سرا بلکه دا سے لازم دا دا سے اثر دا چه اعام دا پده غیر مؤثر نکنه شا ایده وجه نه کانا انت علی حرام چې وی یې د سره خام خدرې تلو کې نه ندی تړلې کان یا کې وی د درې تلو کې خو ټیک تو کان یا دې درې تلو کې نه وی خام خدرې تلو کې نه د سره نه تړلې وابي قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت هر دا شی ویلی چې طلق رجل امراته طلاق ورکړو یو سړی شذ خپل ته عارفات القرزی سو کنه اغه شده تا تلوکینا ورکل دری فتزوجت زوجا غیره بیا نکاح وکړو ده د بل مړ سره کنه دینه غیر د بل مړ سره نکاح وکړو فطلقها بیا اغه چې کیم ده کنه طلاق ورکړو وکانت معه او وجه کیم ده کنه معه د بل مړ سره مثل الهدبته و مثل ده اغه پیسه ده جمعه لکه ده جمعه پیسه سوی کنه شمنی اغه ده شایو ور سره کنه بیا واخ نه کړو تیرې دغه چې کیم نه مړې ور سره چې تعلق ور کړې دې مړه دې تا کنه مې دغه دویم مړه تعلق ور کړو واخ یې نه کړو ور سره تیر کنه جمان او ور سره کړی فاتت النبي صلى الله عليه وسلم يدرو الله رسول برك فقالت ارض يقول يا رسول الله ان زوجي طلقني مو مړه چې دا اولي نای مړه مې اولي نای اغه تعلق ور کړو مو ته او بیا نه ورته وای نه تزوجت زوجا غیره من نکاح کړو ده غیر بل مړ سره کنه دویم سره مې نکاح کړو فداخل بی ایره چې کیم له دخول کړو په مو باندې خو بهر حالا جماع نه در سره کړی ولم یکن ما هو ولو اذا سره الا مثل الهدبه منګر په مثل له پیسه او د لمنه ده خطه کنه فلم يقربني الا حنه واحده بان الله من شو دایمه منګر یو وره حنه واحده حنه واحده سملا نو بیا دی دا دوی سره وکه اې دې آیات لون یې چې کیم نه کنه دار دی شا وبي قال حدثنا الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع اې دې حسن بن صباح اور ذری دې ربيع بن نافع را حدثنا قال حدثنا معاويه ده ربيع بن نافع ولي دي چميش تحديث بان قال معاويه صاحب عن يحيى بن ابي كثير عن يعلى بن حكيم عن سيد بن جبير انه اخبره دا سعید ابن جبیر صاحب چې دا د خبر ورکړه دا هو اې د یعلا ابن حکیم ته دا خبر یې ورکړه چې انه دا سعید ابن جبیر چې دا سمع ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا رضی د عبد الله ابن عباس صاحب نه یقول چې ویلی اذا حرم امراته سواحت چې حرمو ګرځوي یو سړی په ځون باندې شدا خپل دا وته چې انت علی حرامون لیس بشیئنا دا اتشایانه دا کنه شه بیا دا نه کچره مسله دا اده د حرمت اثر کړلا کنه سا اثر یې کړلا بیا وې خامہ خاج کیملا کنه قرآن شریف سے جے کیملا کنه قرآن شریف وې اده ته اثر ور کړلا حالانکه قرآن شریف دا اده ولا حرمت کې دا غیر مؤثر یې ګرځا ولا لا خدای په ګل فرمایي چې یا ایو نبیو لما تحرم ما احل الله لك هغه چې خدای ته حلال کړل دا په دې درمه حرام ولا څه کې ما حرام ولا درمه خپل نزد کې دا کرسا د نه قرآن شریف د یادو ولا حرمت کې دا غیر مؤثر ګرځول دا مریا کې بیا اې دې وجنه په دې باندې حرام شوی او بن شوی نه دوه باندې کنه شا بیا دا چې رسول مبارک باندې اې دې کرا حرمت په وجنه حرمت نردری می دا مؤثر نگر دیری فمیز پر خود نشب شریعه منو پی روی موجود دو امیز پر ایسا مدغا حکم نکنه شا چه دیده وجنه چه کم نکنه حرمت تشده خدای پاک غفور و رحیم ده کنه آغا مثلا طریقه با قرآن شریف شده ذکر دو خو بار حالا داغا چه کم ده کنه ده عبدالله ابن عباس صاحب چه کم ده کنه تفرد ده ده ده چه کم ده کنه اخبر رایا دو کنه خو نره چه کم ده کنه میر ده سوی چه پده سر طلاقا ده وکیا که ده چه کم ده کنه پده ٹکی سر کنه چه انت علی حرام نویتاویی کنه وابي قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش دا رسول مبارک چې کینه زینب بنت جحش مزګار مې دي چې وکړلو کنه بیا بیبیونه کراوتلو کنه شام بیا زینب بنت جحش سره چې کیمره کنه هغه سره ډیر امیندا چې کیم ده کنه ور سره کښینستو کنه وخت به ډیر تیرول و دې هغه څنګه ویږي بین شلو کنه کی بین وی ور کولو کی بین وی بیا په دې شه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا دې خبره شي کنه چې دوی بنینا په شي کنه شان یا دا بنه خسری کنه دې خو خامه حدث کی چې کیم ده کنه غاوی سره کنه بیا دې یا ټینګورا سره وکړلو منصوبه جوړ کړ سره کنه بیا چې کله حضرت عائشه ته ویلم له یا دا کا کیسه وته وکړه کنه بهر حل کنه شم بیا دې نه ورسته چې کیم نه کنه رسول مبارک دا ویل چې کیم نه کنه چې ګیبن می چلا دا چې کیم نه کنه دې څنګه مغفیر مې اندی خړلې خو بیا وسه دیتا نه ور وګرځه کنه چې زګی بنی را څنګه شکنه دې څنګه کی بنی را څنګه خره دې څنګه بیا وې دې تنه وګرځه په ځانه له واده شر دې چې رسول مبارک قسم یا وکړلو کنه شم قسم یا وکړلو فتوافیت انا و حفصتو بیا ټینګورا پلا وکړو مو حفصه بی بی کنه مو حفصه بی بی یو په بل باندې ټینګورا مې سره وکړلو دا ټینګورا مې سره وکړلو چې ان ایتنا دخل علیه النبی صلی الله علیه وسلم چې په تحقیق سره کیم یو د میشتو سی ور داخل شي په دې باندې رسول مبارک فلتقل بیا دا وته خود دا خبره چې ان یجدو من کریه مغفیرا زه مخصوصا وایته نا غبیر مغفیره کنه بل شربت عسلا بلکه چرا د مګیبین په نزدیکی د زینب ابنت جحش خدا یو لره ولن اعود له هرگز ور ونه ګرځل ز بیا چله دې دغه ونه تا دا بیا وځه د ګیبن نو شو په دنه وته شه دې می چې قسم یا وکړو خو حبسه بی بی ته ورته د کیسه او شامه زکه د خامخ زینب بی بی خفاشی کنه او شایا ما رسول مرګ دا کیسه د سپټه وته او کله چې دا بیا نو ور ګرځه خو شایا ما کنه شاه ویل اثر النبی الى بعض ازواجه حدیثا کنا ور پټه او کلا زنه بیبیونه ته دا خبره چې وشای وینا او بیا نه را نو ورګرځي ونه شرطه او بیا شته خپل دا چې کیسه ورشي اچره دا سیږي کنا په جنې وشای کنا فلما نبأت به واظهره الله عليه خدای دې ته ورسره جاتو راځي جواب کو وې سره کنا صاحب دا چاته وی خبر ته شي او حفصه ته وی چې د منصوبه جوړه کړی او رسول مبارک ته کنه لا بل شرط عاصلا عند زينب ابنه جحش ولن اعود لفارقد ورونه ګرځل چل دي کې مونته فنزل جن نظر شد عند ايت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الا تر دې حاله پر چې انت توبه الى الله دا انت توبه الى الله ولن اعود الیه کنا دا څنګه سو دا دې ته اشاره ده چې دا کیسه رسول الله رضی الله بیبیانه ته پټه وکړه کنا ٹھیک شو قال ابو عبد الله ولید امام بخاری صاحب المغفیر دا مغفیر څه شی دا شبیه بالسمخ دا ورسیخ ته چې کیم ده کنا سرش ده کنا سرش نه وی جوله سرش اغه دا ورسی دا افریقان راو وبه قال حدثنا فروت بن ابي المغرا قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حضرت عائشه ولي چې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل او الحلوى يروي شكتا رسول برک در خوان در کولو کی بنا یا خوششی مطلق خوششی و رسول برک در خوان در کولو وکان او رسول برک ذن صرف من الله تر سواد چې روګ د مزګار د منځنه دخلا علی نسائی بده وخت دی ور داخله دو په بیبیونه خپل باندې دا رسول الله برکت دا یو کوتو ته دا خبره چې لا نه مې دی خړلې ما غفیر خو فقول له بیا تو یاد تا چې ما هذه الريح بیا تشیر دا غبی الله یا غبی اجدو چې زه مخصوص هوا کنه فإنه سيقول لك داوی بیا وی تو تا چې سقطني حفصه شربت عسلنا قرار چرا دا حفصه بی بی هغه شربت ته کی بونا قرار کی بونا غلا چې کیم دا قرار چلا دا فقول له بیا تو یاد تا په عرفت ولا باندې په باندې سره دلی وی په باندې نوسته وی ان عرف رغه کړی وی کنه فلم شدا هو سعودي بي بي دا خبره وته وکړه هر دا شاوی چې فلم ما دار الیا سواته چې روغلو رسول مبارک موتا قلت له نحو ذلك ما په مثل دې خبره وته وکړه فلم ما دار الى صفيه سواته چې ویلو صفيه بي بي دا قالت له مثل ذلك ایا هغه خبره وته وکړه فلم ما دار الى حفصه سواته چې ویلو بیا حفصه بي بي دا اذ قالت حفصه بی بی توی یا رسول الله الا اسقیک منه زدر ولد شدو تا دیگه کی بونن نیر آیالش کی قال رسول مبارک توی چه لا حاجت لی فیه نشتا حاجت تیمو پده کی بونشه کنا قالت ویلی دی هر ځای شی تقول سودتو ویای سودا چې والله لقد حرمناه بخدای مې دره وړي میر مان کړو رسول مبارک دې کی بننه کنه مان کړو چې خدای کو ولرا قلت لها هر ځای شی چې مو سودې دې چې اوس کو دی خلاص را وځه چې راز جواب نشي کنه ساده فراز دی ودې مو راغله په دې کې څه باندې کنه خپاره چې رسول مبارک کنه سوچ مې راګه بهر حال په دې سه حفصه بي بي راغله چې د ګيبن دې بچ شلا وکنه شا په مقصد یې څه فکر ولیو په مقصد یې چې کیم نه کنه غار ولیو کنه زینب ابنت جحش کنه دا وا اچھا جی بیا دا زره حال کې دا متعدد واقعې ګرځولې چا ګوشي واقعا و دا ګوشي واقعا و و زره حال کې چې نه متعدد واقعې نه دی یو واقعا ده کنه شا او ترجیح ورکړي زینب ابنت جحش اغه وکیه تا ترجیح ورکړي دی چاره جه کنه اصلي د کیبین اغه په باندې شله ده واجه دا ده کنه چې دا د رسول برک بیبیونه سره دا دوا ګروپی نه وی کنه شا دوا ګروپی نه وی حضرت عائشہ او حفصه صفیه سودا بیبی دا ګوشه ګروپ وو کنه شا عائشہ حفصه صفیه او سودا دا سلویر گوشا گروپ و دا نیرا بی بیونه دا زینب ابن تجحش و میمنا صاحب شو ام سلمہ شو کنا دا گوشا گروپ دو لے کنا دا دوا گروپی نوی بیا که حفصه بی بی دا گیبین پا چلاوا بیا حضرت دا خود عائشه پا گروپ شوا کنا بیا عائشه چل نوی تا جوڑا ولو ویره کنا دا دا گیبین جو پا چلا دا زینب ابن تجحش بل گروپ والا شده پا چلا دا کنا زکا حضرت چل والوی تا جوڑ کرو سر کنا سوچ مې دا کنه بهر حال چې کیم دا کنه راجح دا ده چې د ګیبین په دبندې زینب ابنت جحش هغه چې کیم دا کنه په باندې صلی الله هغه زینب بی بی سدو یا پوس پاس مونږ شه خدای پاک پر باندې کاه کړی و کنه شام الله پاک چې کیم دا کنه نکاح یې تړلا و کنه ور سره کنه زید چاوال چې کیم دا کنه باندې کاه کړی و کنه فلما قضا زید منها وترا زوجناکها کنه الله پاک دا فرمایي اچھا جی باب لا طلاق قبل النکاح نکاح که سه پر چې کیم نه کنه شو نه وی د نکاح نه مخته مخته شزه ته تعلق کور کول کنه شه په دې باندې ټول اتفاق ته چې تعلق نه ور کړی مخشه کنه تعلق چې ور کړی دا د نکاح نه ورس چې ور کړی البته یو تعلیق د طلاق ده چې نکاح ته یو سره کړه د نکاح نه مخته مخته طلاق ته معلق کې بچا پره په نکاح پره یا په سبب د نکاح پره په مل پره یا په سبب نه مل پره لکه دا څه ته وی چې ان نکحتو کې فانت طالقون نو بیا ان نکحتو کې فانت طالقون یا ان ملکتو کې فانت طالقون کنا نیر دا طلاق ته معلق کې په ملک پرې یا په سبب دی غ ملک پرې کنا په دې پرې وته معلق کې دا واقعیا کېږي کدا نه واقعیا کېږي بیا په دې کې امیر مذهب دا دا کنه چې دا چې کلا غشب موجود شي نکاح موجود شي د نورس چې د طلاق واقعیا کېږي معلق طلاق کنه دا واقعیا کېږي سوچ مې ورسیږي کنه او ازنا حل که ارادا دو چه نا دا بلکل چه کم نکنه لغو دا دا نو اکیا کری چه کم نکنه دا طلاق دی ما شفی سیب دی غالبا دا مذهب دا کنه چه دا طلاق معلق طلاق چه دا دا نو اکیا کری امام مالک سیب رحمه اللہ دی اگر آدا دو چه یاوی دا معایر شده طلاق معلق کرده یا مطلق شده کچر معایر شده طلاق معلق کرده دا سی ولی چه کچر مدفلون کئی پر اکاح کرده یا دا طلاق دا یا دا تاریخ صحیح دا کنه شده او که مطلق شدا او شاری وی چې که مو شه سره نکاح وکړو بیا د تعلق وی دا تعلق بیا نه دا صحیح کنه شه او بیا خو مش مذهب باندې به هر حال که شدا معاینه کړی وی که معاینه کړی نه وی دا تعلق دغه طلاق په نکاح پر دا صحیح ده دا صحیح ده او دا او کو دې طلاق قبل نکاح نه ده دا چې کله نکاح ور سره وکړي نه ورته طلاق وکړي ما څه کوه تعلق ده تعلق وسه صحیح ده طلاق وسه صحیح ده کنه دائنے پا دے دے آیات سے اول نکاح ذکر دے نکاح نورس کیا طلاق ذکر دے اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن دائنے طلاق پا نکاح نا مختا کے دائی نسی طلاق پا نکاح نا ورس کیا بھی وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوچ کے عبداللہ ابن عباس سے ویلی دی چه جعل الله الطلاق بعد النکاح ګرځوله د خدای پاک طلاق ورسته د نکاح نه دی وجنه د نکاح نه ورسته طلاق په مخ نه وی کنه و یرو فی ذالک پر نقل شو د جکیم نه کنه دی هی کیسه په بری شي چې طلاق ورسته د نکاح نه وی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه دا صحابی ده د نه صحابه کرام نه دي د نه تابعین او تبع تابعین دي سوچ کې خدای یو صحابی ده وسعيد بن المسيب وعروة بن زبير وابي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن حرم دا عمر ابن حرم دا تبع تبعی دا سوچ کیم اغا والا والا حضرت علی صاحب صحبی دا و دا عمر ابن حرم دا تبع تبعی دا دا نیره طول تبعین لی کنا و شعبی ایده طول ایده دا کسا نکلو چا انها لا تطلق انها لا تطلق دا خضا خضو کنا دا نکاح نمخش نشی تلو کولا کنا شا نکاح نمخش نشی تلو کولا یا لا تطلق نتلو کیشی بابا اذا قال لامراته وهو مكرهنا هذه اختی یو سرائی خپل شده ته اویه چه هذه اختی دا ده مخیر ده دا یا ده اختیار حالات وی یا ده اکراه حالات وی که ده اکراه پا حالات شوی تا اولا پا ده سر تعلق خو خدا نوا کیا که دی حرمت خو خدا پا ده سر ندی ملوڑ مکران دی چه ده اکراه پا حالات شوی تا وی ابراهیم علیه السلام این سرا بی بی تا کنا سیوی دی چه ده مو خیر دو کنا دینی خیر می دو کنا ده ده مو اغا سو یو جبیر چا په بنده وشتا و چه کیم ده کنه بچشا ایغه تا مثلا چا ویلی وی چه دا مو خیر دو کنه یعنی اخفلا بی بیوا و هاده اخت یه ویتا ویلی دی کنه دی ویتا ویلی خود اکراه پا حلات شه ویتا ویلی دی حرمت خو بده سرا خود یانر دی می و ور سرا چه کیم ده کنه گناه نشتا کنه شا و کچره ده اختیار پا حلات شه ویه ویتا بیا حرمت خو بده سرا نردی می خو البتا چه کیم ده کنه گناه شتا ده کنه مکروه دی کنه اذا قال لامراته وهو مكره نو حال چې دای مکره وي هذه اختي دعوت فلا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبارك ولدي قال ابراهيم ابراهيم عليه السلام ولدي سرابي بي بحق شي هذه اختي وذلك في ذات الله عز وجل وداخل ولا اذا فذات الله پاک لوی شي بذات الله پاک لوی سمره په دین شي داخل ولا کنه چې دا مو خیر ده دا منه چې په دین شي مې خیر ده نه را سبي خیر نه ده مراد فی ذات الله تعالی سمنا دینی خیر مدو کنا او بده شده بالکل رشدی نه او دروغجی نه نو بس